د دې اول حصے دویم باب شروع دی داور توحید یا ول قائمه کړه پیا یوحنا سبود ربکم سرا واغه باندې پنځه عقل دلایل تاسو مې پیدا کړی تاسو مشران مې پیدا کړی زمکه مې د لفرش ګرځولې دا اسمان مې د لچات ګرځولې ده اسمان نه بار نو روم تاسو درو زائد پاره سمره توحید به تفریق فلا تجعلوا لله انداز سره بیا صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صداقت د کتاب الله بیان شو سوک چیر کار د کتاب الله نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي هغه له تخفیف ورکا او چا چې دا منلې دي یادا مسره د وحدانیت د الله چې چا منلې ده نو هغه بشارت چا چې نه د منلې هغه د پاره تخفیف اوس ان الله لا یستحی یذر یذر مثلا سرا دفع دی او سوال بیا حکمت د مثالونو بیانای بیا کیف تکفرون تکفرون سرا سلور عام نعمتونه ذکر کی نشنه مشته کړی دنیا کې دا سشیزونه استاسو د فائدې د پرې پیدا کړی دي استاسو نه کا آدم علی السلام می موجود له د ملائکو ګرځولې ده لغزش تنا شو ما توبه قبول کړی ده دا ان الله لا یستحیی دې سره د فد یو سوال ادوا سوال اصل کې يهودو کړه دي یا باز وی دا سوال د مکه د مشرکینو مو سوال دا و چې دا سرنګ دا الله پاک کتاب کې دی شي چې په دې کې خدای معمولی معمولی شوزونو سوالونه دي ورته کې دا ناکبوت وغیرہ او د مچ وغیرہ د معمولی معمولی شیزونو مثالونه دي دا د الله کلام تاسو ورته وای دا الله په کلام کې دومره د معمولی معمولی شیزونو مثالونه سرنګ ذکر کی الله جواب کوي ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا سره لیکن په دې باندې یو اشکال دار راځي چې په مکه کې هغه سوال کړي دی نو مدینه کې بیا جواب کی غوړه دادا چې دا د اهل کتاب مو طرف نه یو اعتراض ځکه مخکې الله یو دو مثالونه ورکړه مثلهم کمثل الذي استوقد نارا او قصيب دا دو مثالونه ورکړه ادا مونږ ویلو چې دا امثله مطلق کافر ته شامل ده هر کله چې د دام سل اوري دي ګل نو بیا دا اعتراض کړي چې ګوره دا سرنګ کې دا الله کتاب کې دي شي چې په دې کې دا مثال نه دا دې نه دی زکا مثال خو دې خبره او د مدعا د وضاحت د پاره مثالونه خود دو په کلام کې اومي مثال خو صاحب خو نه دی خو زدن او نادن دوی دا اشکال کړي نو الله ان الله لا یستحی سره سکی جواب کوي زکه اصل کې سوال داراغه اما یستحی الله اي یضربا مثلا الفاظ داسي ویل شي چې الله پاک حیا نه کوي د بیان د مثال دا سوال په مطابقت سره هغه شان الفاظ الله پاک فرمایل ان الله لا یستحی یضرب مثلا یقینا الله پاک حیا نه کوي د بیانولو د یو مثال ګور حیا دا صفت د الله هم ده نو صفت د انسان هم ده نو بعضی اهل علم دا وایي چې کله یو صفت مشترک وي چې هغه د الله صفت هم د انسان صفت هم نو هغه کې با فرق کوفه زکه صفت د انسان کې چې حیا راضی کنا نو د حیا تعریف یاد دی چې انقباض النفس عن الامور القبیحه نفس را ټینګول د بدو کارونو نه بیا حیا چې د انسان صفاتو ګرځي ګان نو هغه حیا نه حیاي شرعي مراد مطلوب او مقصود هغه صد حیاي شرعي ده ذکال حیا او نصف الایمان حیا نیم ایمان دی حیا شعبه د ایمان نو بیا هغه نه حیا شرعي مراد د څنګه حیا خو په څلور قسمه ده حیا عرفی ده نو حیا شرعي ده نو حیا عقلی ده نو حیا طبيعي ده حیا شرعي ده معنی چې الله پاک چې د کوم شي زن نه منع کړي رسول الله منع کړي دا غنه منع شي دا حیا مطلوبه ده مقصوده ده دا حیا بیا ممدوحه ده چې دا الله او دا الله د رسول مخالفت نه کې حیا شریعه حیا عقلی نږدې نږدې حیا عرفی او حیا طبیعی دا خو هر انسان کې کې دی شي مؤمن کې هم کې دی شي نو کافر کې هم کې دی شي بعض خبره دا سي چې په عرب کې اغه نه کیږي خلق اغه نه ځان ساتي خا دغه رنګ حیاي طبيعي چې بای سړی هغه شرمېلې چا په مغه خبر نشي کوله اظهار ما فی ضمیر نشي کوله سټیج باندې نشي ودرې ده حیا طبيعي ده حیا او رفیع او حیاي طبيعي دا مطلب نه بلکې حیاي شرعي مطلب ده عرض دا چې حیا خو صفت د انسان صفت د انسان لیکن دا په صفت د الله کې هم استعمالي نو چې کله د حیا نسبت یا په صفت د الله کې ذکر شینو التب وی چې نتیجه به د دې مراد وي اثر د حیابت نه مراد وی زکه حیا ستوي ترک فعل توي نو معنا بد ان الله لا یستحی سکو یقینا الله پاک لا یترک نپری لیکن غره دا دا چې حیا صفت د الله دی صفت د انسان دی د جدا جدا په مانو سره دی ذکر الله پاک دو قسمه صفاتونه دي صفات ثبوتیه دي صفات سلبیه دي صفات سلبیه بیا په دو قسمه دي صفات سلبیه محض دي صفات سلبیه مقیده دي دا حیا د الله د صفات سلبیه او مقیده او د قبلی نه ده کله الله پاک له ثابتېږي نو کله د الله پاک نه نفي کیږي لکه حدیث کې راځي ان الله حي کریم یستحیی من عبده الله پاک یو کریم ذات د د خپل بندنه چې کله بنده ورته سوال کوي نو سوال قبل ذکر چې الله پاک سره دا غنه حیا کوي حیا سمانه چې دا غ دعا قبلې بل ال تسوال شو چې ما اما یستحی الله اے الله پاک حیا نه کوي اي یذروا مثلا نو جواب کې ویل شو ان الله لا یستحی حیات التفخل معنا سره کوي ان الله لا یستحی الله حیا نه کوي سمنا الله اس باک نه کوي الله پاک اس پروا نه ساتي ان یضرب مثلا ضرب خو ستویل کی وولو تویل کی او ضرب خو ډیری معنی راځي دلته ضرب په معنا د بیان سره ده یبینو په معنا سره ده الله حیا نه کوي د سشنه ای ضربات د بیانولو د سشي مثلا د مثال او مثلا کې دا تنوین د تنکیر د پاره دی یعنی هر قسم مثال شي وړي کې مثال وی کا غټ مثال وی مثلا ما بعوزان دا ما ګور نکرا دا صفت ده د پاره د مثلا باجی دا ما زائده ده لیکن ورن ما نکرا دا صفت ده مثلا ده د مزید ابهام د پاره دلته ما ذکر شوی ده نو اي يضرب مثلا ما ايو مثلا مثلا ما من ايو مثلا حیا نه کوي الله پاک د بیانولو د مثال هر یو مثال چې وي ايو مثلا کوم یو مثال چې وي او اکثر په کلام د بلاغت کې بعض حروف استعمالېږي کلام لفظا استعمالی کې لیکن معنا کې هغه ور مقصود نه وي د تحسین د کلام د پاره غوي نو ما د مزید ابهام د پاره ده ايو مثلا الله حیا نه کوي د بیانولو د یو مثال هر یو مثال چې وي بعوزتن بعوزتن د مثلا ما د پاره یا بدل یا عطف بیان نو یقینا الله پاک حیا نه کوي د بیانولو د سشي د یو مثال هر یو مثال چې وي بعوزتن د ماشوي بعوزه ویل کیږي ماشي زګ په تمامو حیواناتو کې ډیر کمزور دی دو قسمه ده زیات معنی زیات فل جسم چې غټ وی یا پدې وړو کوالی کې ددنه غټ وی ښه فوق فی الجسم چې په جسم کې ورنه غټ وي یا غټواله په اعتبار د وړو کواله سره دوه حیثیت دي یا خو په جسم کې غټ یا په جسم کې وړي کې چې وړي کې د دینه غبسې شي لکه وزر د ماشي او حدیث کې داسې راځي کنه چې الله وي ما سره کده د دنیا سقدر وي د ماش د وزر برابر نو ما به یو ګډ کافر لنو ور کړی نو معنا دا کوي یقینا الله پاک حیا نه کوي د بیانولو د یو مثال هر یو مثال شي بعوزتن د ماشیا ما فوقها فعاطف شي فما فوقها یا هغه چې غټ وی د دینا فما فوقها پس هغه چې غټ وی د دینا چې الله پاک مثال بیانې قران کریم کې مختلف ځایونو کې مثالونه بیان کړي الله پاک مثال بیانې دي کې الله پاک حیا نه کوي هغه مثال د ماشی یا د ماشینه کم زیات وي دار شي چی وي نو فاما الذين امنوا فتفسيريه حکمت د مثال بیانای و اما الذين منو پس چې دیا کسان امنو چې مؤمنان دي ایمان راوړل نو فیعلمون انه الحق من ربهم پس یقین لري هغه چې دا مثال دا حق مثال دی رښتینی مثال دی مر ربیم طرف د رب د دوی نه دی علم په معنا د یقین فیعلمون سمانا انه کلام الله وانه من عند الله د مؤمنانو خدای یقین وی انه هو کی دا هو ضمیر دی مثال ترای او الحق حق سمنا الموافق للمسلو چې د مؤمنانو یقین وی چې دا مثال دا موافق د ممثل له دی او دا مثال د د بل چان دی بلکې مې رب طرف د رب د دوی نه دی لیکن واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا هر چې دی هغه کسان کفرو چې کافران دي د اوبدو ربکم مسله نه ده منله نو عبارت دلته دا دی وام الذين كفروا فلا يعلمون انه الحق من ربهم هر چې د کافرانو دا غوي دا یقین نه دا یقین نه لري چې دا مثال موافق د ممثل له دی او د دوی طرف د طرف نه دی دا یقین سن لري نه بلکې الټه سکه اعتراضونه کوي فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا پس وایدو ماذا اراد الله فرا وغیره چې ماذا دا یو یو جمله ده ناغوی ماذا من ایو شیر پس وی دوی سشه ده اراد الله چې اراده کړ دې الله پاک به هاذا مساله په دې مثال سشه دې سم مقصد ده چې الله اراده کړې دې په دې مثال چې دا مثال تاسو ادا د الله مثال نو مون خدا یقین نه لرو چې دا د الله مثال په دې مثال سره د الله سم مطلب دی او سم مقصد دی چې کله قران کریم کې مثالونه ذکر شي نو مؤمن یقین دا لري چې دا د الله پاک مثال دی یعنی دا د الله تر طرف نه دا مثال بیان شوی او کافر سر نه یقین نه لري بلکې الټه اعتراضونه کوي چې دینه سم مطلب دی ښه من الله پاک چې مثالونه بیانې دا خو ابتلا ده نو ډیر الله پاک په مثالونو سره سکه گمراه کوي وای حدیبی کثیران او هدایت کوي الله پاک په دې مثالونو سره کثیرن ډیر وتا او حدیبی کثیر دا بل حکمت د مثالونه یو خو ډیر خلق په مثال باندې پوښي هغه ته نه عبرت واخلفه او صاحب هدايه خو ذکر کړی چې کله شروع کوي پاول کې خطبه کې وایي العبرت بالامثال من صنعت الرجال مثالونه عبرت څوک اخلي دا د نارینه او خلقو کار مؤمن سره نارینه دی بس مثال واورې د سپو شو لیکن هر کله چې یو سړی گمراه دی ناغه به خې اعتراضونه شروع کی لکه يهود اعتراضونه کول مشرکین اعتراضونه کول خې انکار شروع کړ رسول د رسالت د قران کریم د حقانیت نه لیکن الله فرمایي و ما یذل به الا الفاسقین نه گمراه کوي الله پاک نه بلاری کوي الله پاک په دې مثالونو الا الفاسقين مگر نافرمان خلق ګور فاسق دو قسمه ده فسق ویل کیږي خروجن طاعت الله ته ویل کیږي نو فاسق چاته وي چې هغه د الله د رسول له طاعت نه وته نو خروج عن طاعت الله یو کلند یا بعضن چې مکمل د الله پاک د طاعت نه وته وي دغه فاسق بیا سده کافر دی لیکن چې خروج عن طاعت الله کلن نوي بعضن وي بعض خبرو کې معصیت شي ګناه او شي نافرمانی او شي او هر یو حکم کې نوي پاره خبره د الله کې نوي دغه فاس دغه تسویل کی دغه فاسق بیا سره دی مؤمن دی خاله کافر نه دی د ایمان نه خارج لیکن دلته فاسقین نه مراد هغه فاسقین چې کافرین دي ذکر پسې درې صفات د فاسقین ذکر کی دغه درې وړ صفاتونه چې چا کې جمع شو دا یقیني سره کافر ده الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه اوس دلته زورن اور کوي فاسقین لران دغه په اوصافو زورونه فاسقین لور کوي په ذکر دا او صاف دا وي تعریف د فاسقینو کی چې فاسق ستوي الذين ينقضون عهد الله فاسقان هغه کسان دي ينقضون عهد الله دلته نقض په معنا د سره ماتول الذين ينقضون عهد الله د عهد الله د الله عهد دا ذکر کړل په منزله د رسای ور وعده چې دغه بین العباد یو احد بین الله و بین العباد ویخه د وعده پوره کول دا یو خکار دی لیکن څه ضروری نه ده چې مرتکب دا دی هغه سړی څه شي د سزا مستحق شي ادا مستقل یو مسله دا چې وعده چا وکړه وعده پوره کول څنګه وعده چا ما تکړه نو څنګه وای نو دا د اخلاقی فریضونو چې وعده دی وکړه نو مې پوره کړه لیکن یو عهد دی عهد هغه تړلو ته ویل کی عهد اصل کې ویل کی هغه لو سره د قسم نه چیخه احد به لیکيږي لو سره د قسم داغه پورا کول بیا ضروری دی الذين ينقضون عهد الله فاسقان هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې ماتوي لوز الله احد نه مراد صد الله توحید الله حکمنا ګور احد مصدر دی احد په دوه قسمه دی اوامر دی نواهی دی سورۃ البقره کې رسو راځي چې احد ستوي دی لکه یو سل پینځه شایتو ګورای د بقره هغه منحیات چې ورته ویل کی د کرستو سورۃ یاسین شپږشتم آیات کې راځي اذا الله ګورای نو احد الله نه مراد اوامر او نواهی احکامات شرعیه نو دا کسان دي چې ماتي احد الله لوز د الله من بعد میثاقه دا من بعد میثاقه دا هی ضمیر یا الله تراجه او میثاق دا مصدر به مې په معنا د وسوق سره کلکوالی سره نو من بعد میثاقه رسو د کلکوالی د الله دغه لوز لران من بعد میثاق نه سمانا مختصر ده چې په عالم ارواح کې الله پاک تمام انسانانو نه یو احد اغسته دی الستو بربکم قالوا بلا الستو بربکم قالوا بلا تمام نه دا بیا په وزرا زم بیا علیہ السلام دا حد بیا تا ذکر دې په سلسله د کتابونو سمایا او سرا رسول تړلو د الله پاک نه د لغلو الله د دوی نه کله کلو زغسته په قسم سره یا غسته ده خدغه لو سره د قسم سورۃ الاعراف یو سلدم او یا ایمات یا سورۃ الرعد 15 آیات نو د فاسقانو یو صفت ذکر کا نقض الاحد دا الله حکمنا ما تول الله چې ورته سویلی دا کوي نو هغه نه کوي چې مکوي نو هغه کوي هر غشل را امر الله به ایو سلام چې حکم کړی دی الله پاک دا غي د پیوس ساتلو د پیوس لرلو ګوره د وصل په مقابله کې قطع ذکر کړه د ایو سلا خپل مابات په تعویل د مصدر سره ګرځي او د ان یوصل د بدل استعمال دی د ما مر الله به د دې جار مجرور نه دی به کی دا جار مجرور چي دی د ان یوصل دا غینه بدل استعمال دی ان خپل مابد سره ګرځي په معنا د مصدر کې ګرځي نو ما مر الله به یعنی ما مر الله به وصله پریکې دوی هغه غشي لرا چې حکم کړل الله پاک د په وصل لرلو د په دا دا کولو معنا دا وصل خو په وسته سمنا ادا کول دوی پرې کوي هر غشي چې حکم کړل الله پاک دا غدا دا کولو د پیوس لرو دا څه شي دا د الله پاک د کوم شی مبارک چې حکم کړی دا الله توحید منای حقوق الله حقوق العباد او حقوق العباد کې بیا دا تمام چې سدي هغه داخل هغه کې صل رحیمی دا رشتہ داری دا دغه رنګ احترام د والدینو څومره حقوق چې د انسان سره متعلق دي د انسان دا ټول تینا مراد حقوق الله ټول تینا مراد نو ويقطعون ما امر الله به دوی دغه څه پروا نه ساتي دوی کې د سل رحمای څه قسم لحاظ نه وي د رشتہ داري څه لحاظ نه وي بس د دوی هر کار د دنیا د اغراض او د مقاصد د پرې د الله د رضا د پاره نه چې د الله حکم او په دې زمانہ کې اکثر انسانان چې دي کنه نو حقوق الله پکشته لیکن حقوق العباد پکې نشته ښه هر انسان دی وګوري چې ما سره کوم حقوق متعلق دي نسنه ست درجه کې بعض خو کلن دا سیدی چې هغه دا حقوقونه بالکل عاری دي ښه او بعضی دا سې چې بعضی حقوق پکې ادایګي شي او بعضی نشته نو چې کلن وینو هغه بیا د ایمان نه لاړ او چې بعضن وی بیا دې تم قتل پکاري چې دا حقوق الله یا حقوق العباد چې دي دا پس مقصد سره کوي باز خلک کرشته ساتي نو دنیوي مقصد د پاره تعلق ساتي چې سکه خود دنیوي مقصد د پاره کوي چې دنیوي مقصد پکې نه بیا ولې څوک نه ده پکار ويفسدون في الارض اغره سوره روانه بیا عام دي دینی یا دنیوي روانه بیا عام مخه د فساد باندې من کړی روانه کوي دینی روانه کوي خلق من ته دین ګډوډ کوي د خلق واقع دي بربادي او فساد عام وخه ظلم کوي زیاته کوي ډاکې کوي غلاګانې کوي ظلمونه په خلقو باندې کوي دا ټول په سمنه کې داخلي یفسدون فدر فساد کې ټیم مختصر دی او زیات رسول سبب اوس دې جنا هغه سلور عام نعمتونه بیانې کیف تکفرون بالله یا خود دې مخ سره مناسبت د آیاتونو سره چې ګوره تاسو من د الله پاک څومره انعامات دي څومره احسانات د الله پاک دي بیا هم تاسو د الله سره کفر کوئ بیا تاثیر د قران کریم بیان ک چې چا سر قبول کړي دا غوې دا او صاحب دی دا حکم دی چانه دی قبول کړي دا غوې دا او صاحب دی دا حکم بیا پیا یو الناس عبدو سره مقصد د قران کریم بیان شو چې هغه څه شه د العبادت الله وحده چې دیو الله پاک عبادت کوي وزدلته وی کیف تکفرون بالله دا داغه سره متعلق چوغور الله پاک او بندگانو تاسو کوم او بود رب وحد ربکم دا الله پاک یواله اومنای یواز عبادتونه الله پاک د پاره او کیخه کیف تکفرون بالله دا کیفا په صدر کلام کې استعمالېږي ته پاره د ذکر کېږي د پاره د استفهام الحالقه کله کله کیف د تزجر د پاره د زجر ته پاره کیف هم استعمالي کله د حال د دریافت ته پاره استعمالي لکه دلته کیفا منس عام چې وای کیفا حالو کا کنه نو صرف چې کیف وینو هغه بس الحمدلله دلته کیف د صد پاره استعمال بعضی دلته وی کیف د تعجب د پاره لیکن فرق دا دی چې کله کیف د تعجب د پاره چې دا غي نسبت الله تعین او التا کیف للتعجیب بیا بنسبت انسان او چې مخلوق په اعتبار سره واخل نو بیا کیف د تعجب د پاره نو کیف تکفرون بالله او کیف د استفهام د پاره مرادي دغه رنګي کیفه د انکار د پاره عمر راځي کیفه د تعجب د پاره عمر راځي نو یادل تکیفه به معنی د انکار سره دی استفهام انکاری شرط یا کیفه للتعجیب دې زکا چې الله سره کلام د الله دې کنه کیفه تکفرون بالله سرنګي کفر کوي په الله باندې سرنګي انکار کوي د الله د توحید نه ابن کثیر وی کیف تکفرون بالله سمنا کیف تعبدون معه غیرا سرنګي تاسو د الله سره ځکه متعلق دا دعوی سره دی سرنګ تاسو عبادت کوئ د الله سره د غیر د الله په عبادت کې غیر سرنګ د الله سره شریک وای وکنتم امواتا دا وکنتم کې دا واو حالیه ده نو امد نعمت عامه په تمام انسانانو تاسو نشوي نو الله تاسو شته کړی ګور امواتن امواتن جمع ده د دې جمع موتا راځي او د میتون جمع اموات راځي لیکن غره دا د چې د امواتن جمع د میتم دا د میتونم دا میتون او میتون قران کریم کې د میت یا د میتون یول سے اطلاقات دی قران کریم کې ډیر زیاده ماده استعمالېږي لیکن اطلاقات د دې ولس دي یو اطلاق د میت عدم الحیات ته ویل کی عدم سابق نو بازی وی بیا د عدم الحیات میت اطلاق په عدم الحیات منی کی هغه دې کې تقابل د تضاد دی حیات او موت کې بیا تقابل د سشه د تضاد او بازی وې نه دې کې تقابل د عدم بل ملک دی سمانا موت ستوي لیکي من شانه ان يكون حيا مړې ستویلې کی دې تویلې کی من شانی هی یکون حیان نو هغه دا وی چې اصل کې چې معنا دغه شي دغه تقابل د عدم بالملکیشن معنا بدای چې تاسو به ساوي لکه رسو سورۃ الدهر کې راځي کنه سورۃ الدهر وګوره تقریبا اول آیات هل تعالی الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا یقینا راغله او په انسان منته یو وخت زمانه چې نو دی هیڅ شی د ذکر زکه چې دا انسان په مختلفو اطوار سره راغله باران اورید کنه نبوټی راو خدله میوه یا فصل پیدا شو هغه فصل بیا اوره بلې شو بیا انسان او خور هغه نه بیا وینه پیدا شو هغه وینه بیا وای خو وای خو نشوي ظاهري نه وي دوی می تاق د موت هغه ته موت اعقابي او موت اعجازي د دې اطلاق دریم قسم موت د موت الشهاده دغه رنګ د موت اطلاق په اسباب د موت باندې کی پنځم د موت روحاني د غرنګي شپږم عدم قوت بناني د غرنګي اتم عدم ایمان نهم موت تمثيلي د غرنګي ډیر غمونه من د موت اطلاق کی بل موت حقيقي او موت حقيقي ستوي انفقاق الروح عن الجسد چې د جسینا روح اوزي دي تویل کېږي موت حقيقي نو کنتم امواتن وای تاسو به ساوي نو فاحیاکم بیسا وې سمانا تاسو سره روح نو کنه روح درکې نو نو فاحیاکم پس ژوند کړی الله پاک تاسو ژوند راويس پتا سو کې سمانا دا روح تاسو جوسي ته دنک بیا دا خسته ترتیب وګورئ د سورته مؤمن آیات وګوره یو لسم نه بلکې د سورته المؤمنون آیات زه رسو بیا بیان رسو صبر نو فاحیاکم پس الله پاک تاسو سکړې ژوند کړه ثم یمیتکم اغه حیات مراد چې کله نطفه پر رحم د زنانه کې ساره شي سلور میاشت عمر چې په تیر شي هغه نه رسو الله پاک دغه روح په دې جوسه کې را دن نه کیفه دغه فاحیاکم بیا ژوند کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا بجوند کی تاسو لرا دی حیات مراد حیات اخروی حقیقی دیخوا فاحیاکم سرم حیات حقیقی دنیوی او ثم یحییکم سر حیات اخروی حقیقی د دې حیات نه اکثر مفسرین د جمهور دا مسلک دی چې د دې حیات نه حیات حقيقي او اخروی حیات حقيقي او اخروی دا معنا چې آخرت به دې دغه جوسي ته بیا دا روح راشي دی جوسي ته بیا دا روح راشي تمام مفسرین په دې باندې تفسیر کړي اگر چې او قول ابن کثیر ذکر کړی دی چې دی حیات نه حیات برزخی مراد اگر چې دی بل قول ته اصح وي او دا بعضی مفسرینو چې په دې باندې قول د حیات برزخی کړی دی د وجه د رد معتزله ونه ګوره دا مستقله جدا مسله ده چې حیات برزخی شته یقیني شته دا غنه انکار کفر دی تمام اجساد انسانیو لره حیات برزخی شته لیکن ثم یحییکم د دې جملې نه د دې آیات نه اثبات د حیات برزخی دا ناممکن ده زکه بازو ککړې دي نو هغه رد په معتزله مونږ کړې زکه هغه د حیات برزخی نه منکر نو ثم یحییکم کا حیات برزخی شی بالفرض نو ثم الیه ترجعون مطلب بیا سبعن چې ثم یحییکم بیا به الله تاسو ژوند کوي په قبر کې نو چې بیا ژوند کوي نو ثم الیه ترجعون اے تاسو با په دغه ژوند سره راپور تکیږئ نو بیا د بحث بعد الموت معنی سره بیا خو د باز بعد الموت معنی نشو چې د مرګ نه رستو ثم الیه ترجعون اوس ما هغه سورۃ المؤمنون آیات ترا شیخه د سورۃ المؤمنون آیات اول کې وګورئ روح می پکې واچو دنیا ته می د وجود راوي سمان شان او خلقنا خلق بیا ورستو وی ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا یقینا تاسو ورستو د دین خام خمرایوا د دې ژوند د دنیا نه ورستو بیا څه کمرایوا بیا وی ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا یقینا تاسو پر ورځ د قیامت تبعثون پورته کیږئ با وزل تک حیات دنیوی شی حیات برزخی شی ثم یحییکم نا نو آیا دین روستو به مرګ وی او کنه خا راشی بل آیات پسې سورته مؤمن وګورئ او د مؤمن آیات وګورئ یو لسم آیات د سورۃ المؤمن وګورئ قالوا ربنا امتنا سنتين واحيتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا الله پاک موږ دا اقرار کوو چې دو ژوند دې راکړي دو مرګ دې راکړي نو دو ژوند دی دو مرګ دی نو په دې اول معنا سره چې حکم دنیا ژوندې دنیوي شي کنه دا ژوندې اخروی شي کنه ثم يميتكم ثم يحييكم فاحياكم ثم يحييكم یو حیات دنیوي بل حیات اخروی او دو موت و کنتم امواتن ثم یمیتکم بیساوی د دې عالم نه مخکې ثم یمیتکم بیا د دې دنیوي ژوند نه رسول الله مرګ راکنه دو مرګ شونه دو ژوند شو دو مرګ دینو دو ژوند یو د آخرت ژوند دی یو د دنیا ژوند دی اوس که تداوی ثم یحییکم نه د حیات برزخی په دی آیات کې اخلي نو ثم الیه ترجعون کته وای د حیات رستم رستم موت بیا نشین بیا باس بعد الموت معنا څه شو او کته وای نه دغه حیات دی برزخی نو رستم بیا مرګ دی نو بیا خود درې حیات را لو درې اموات را لو درې ځله به انسان مري او درې ځله به ژوند کی لہذا ظاهری پیاتونو کې امتعارض بیا کلامم نه جوړي ها د حیات برزخی د پر نور نصوص ته قرآنی نو سوچته حادث ته لکه د شهدا او حیات وغیرہ وغیرہ قران کریم دغه تذکرہ کړه احادیث یې کړه دا لیکن دلته د حیات برزخی ذکر ولې نشته ځکه چې هغه حیات حقیقی نه ده حیات حقیقی ستوي چې روح مع الجسد تویل کی چې دا روح سره د جسی نه هغه ته حیات حقیقی دی نو هغه په دنیا کې یا په آخرت کې دی او هر کله چې برزخ ته انسان دغه جسه لاړه دغل ته بیا د تعلق د روح دی جو سی سره په دې معنی چې دا جو سبیا متصرف او ګرځي د روح تعلق د سره داسې پیدا شي چې عادت روح ورته وشي ور تعلق د روح د معنی تعلق د روح دا معنی چې بقدر التنعیم والتعذیب تعلق د روح دا معنی نه ده چې ادخال د روح ورته وشي اعاده د روح ورته وشي ادخال د روح وشي چې هغه بیا لیدلوم کوي نو اوریدلوم کوي نو خوراک هم کوي نو اسکا کوم کوي ځکه چې ملزوم لازم بور سره بیا خامخي ځکه چې د حیات حقیقی سره لوازمات دي کنه او ریدل لیدل دی خوراک د اسقاق د ګرځیدل تمام کارونه دي نو کته چرته الت حیات حقیقی په دغه معنی سره معنی نو ملزوم معنی لازم به خامخ معنی د دې وجنا شان و شرح رحمت الله علیه په مشکلات القرآن کې لیکي چې تحقیقا نس معنی حیات هغه وی معنی حیات صدا تعلق روح به بدن ایس او در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیس دا غوي دا په مشکلات القرآن کې دغه تعلق سمانا چې ادخال او اعاده د روح ورته نه کیږي په دې معنی چې هغه لیدلم کینو او ریدلم کینو خوراکم کینو اسکار کوم کینو عبادتونه دا معنی ها تعلق د روح دا معنی چې دغه جو سیتا اوس دې جنا ذکر د بل نعمت کوي ښه د دیو نعمت ذکر یو کا فاحیا وکنتم امواتا فاحیاکم لیکن مخکې دا ثم یمیتکم دا پوم په باب د نعمت کې ذکر کړه نو مو څنګه نعمت ور موت نه غټ نعمت بلکې دې شي دی مرګ نه یریدل نه دی پکار هدا ير د الله نه پکار چې سکړی مين دی الله سب لیکن دا موت خود بنده مومن په بار د د د پارس دی او حائل له رکاوټ ته د حصول د جنت موت راغې نو بنده مومن لاړ نو موت د بنده د پاره سره نعمت وکړل زکه د لوی نعمتونو د پاره دا مرد انسان دا سره رکاوټ ده او تحفت المؤمن الموت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او دا مرد د انسان د پاره یو پرده ده یو وخت پورې ژوند خوان کوي بیا ژوند ورې خوانم نه کوي دا د کړهو د لړزاو زندگی دا د مصیبتونو د تکلیفونو دارو تکلیف دی بعض انسانان مر غوړي د خپل رشتہ دارام د پاره مر غوړي مر پین راځي مر سه د نعمتونو کې او نعمت دی دلته ذکر د بل نعمت کوي ګور وجود راک الله تعالی ژوند راک نو خو چې ژوند ته راي نو داګه د پاره س ذریعہ د معاش په پکار د کنن ژوند و پس ته راي د ژوند د پاره خو بقا پکار ده او ذکر کوي نعمت د بقا هغه اشیاء د بقا ذکر کوي اوس دین نعمت کې ذکر د اشیاء او د زمکه ده الله په دې زمکه پیدا کړې ژوند دلرا ک ژوند حقيقي راک وصلی پاک او انسان استاد پارا په دې زمکه هر څه استاد فائدې د پاره پیدا کړی دی هو الذی خلق لكم وره هو سره شروع کړی دا د پاره د حصر دا هو مبتدا رسول الذی موصول سلا دا خبر جوړیږي دا هو د پاره هو الذی خلق لكم خاص الله غزاد دی چې پیدا کړی دی الله پاک لکم ستاسو د فائدې لپاره ګردل تلام لام د تملیک نه ده بلکې لام د انتفاع د پر لام خود ډیرو معنو د پر راځي دلته یا لام یجری دا یا لام للانتفاع خاص الله غزاد ته چې پیدا کړی دي ستاسو د پاره یا ستاسو د فائدې د پاره ما هرغ شی فی الارض چې په دې زمکه کې دي په دې زمکه کې چې الله پاک څه پیدا کړی دي تاسو د فائدې لپاره پیدا کړی دي دا یو شی نه دی چې هغه کې د انسان پیدا نه ظاهري خسړې ګوري کنه چیر مار او لړم او دي شزونو کې با دا کوم الله پاک پیدا کړی دی په دې ځما کې نه هر شی چې الله پاک پیدا کړی دا ټول ستاسو د فائدې لپاره باز شیزونو کې تاسو ته فائدہ ښکارا ده باز شیزونو کې فائدہ نه ده ښکارا او په دې منځ ساينزانانو یو غټ تحقیق دی چې په دې هوا کې بازه داسې زهريلي هوا ده چې هغه د غماران وغیرہ لړمانانو په ذریعہ سره هغه راکخ کله کیږي په دې باندې ډېر واقعیات دي چې لړم سره د الله پاک د انسان دفاع کوي نو په مار سره الله پاک کل نکله د انسان دفاع کوي جميعا ټول پیدا کړی تاسو د پاره تاسو د هغه چې پزما کې جميعا ټول چې صدیقه لیکن بعضی دا وی چې ګورا چې هر څه خو د انسان د فائدې د پاره نه دي نو جميعا وي هغه دا مستقل جدا کلام دی دلته فعل محذوف دی اعتقدوا جميعا عقیده ولرای چې دا هر څه د الله نه دي لیکن د محققین رائے دا دا چې دنیا کې سدي الله پاک د انسان د فائدې د لپاره پیدا کړی دی ښا ها بیا دا چې پاشیاو کې اصل اباحت ته کو حرمت ته دا خبره الوی چې شریعت نو چې شریعت راغې د کوم چې باشي به بارکه الله حکم کړی دی الله پاک داغه وضاحت کړی دی بیاغه کې مختلف شزونه دي نو بعضو شزونو کې اصل اباحت او بعضو کې حرمت هغه جدا یو مسله ده او دا جميعا بعضي وي عبارت چې را باسو اعتقدو جميعا ذکر رسو سورۃ الجاسه کې راځي کنه جميعا منو اعتقدو جميعا منو لیکن التم منه ور سره ذکر کړی دی نو کال ته تقدیر راو باسي جدا خبره خیر بنا بر هر تقدیر دا حل علم خپل یو ذوق شوقي ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ګور ثم د ډیر مانو د پار راځي ثم د تراخی د پاره امراض استبعاد د پاره امراض ثم د تعقیب ذکر د پاره امراض ثم د استبعاد د پاره خدلته نه ده ثم یا تراخی یا تعقیب ذکری ثم استوا استوا ثم استوا الى السماء استوا دا په مختلفو معنو راځي ښه اصل کې استوا په صفت د الله کې هم استعمالي استوا په صفت د مخلوق کې هم استعمالي اصل کې معنی د استوا چې بازو ذکر کړی دا استوا به لیکيږي تفاوت الامرین ته لیکن قران کریم کې استوا په مختلفو معنو ذکر شوی دی استوا وی لیکيږي انتهای شباب الرجل کله چې مضبوطیا د عمر ته ورسی ثم استوا د موسی علیه السلام په صفت کې راځي ښه دغه رنګي استوال مستوی استقامت تمویل کی طریق المستوی دغه رنګ استوا لیکي توجه تا اقبال ال الشی توجه ال الشی ته لیکي دغه رنګ استوا لیکي غلبه تا دغه رنګ استوا لیکي غلو ارتفاع تا نو استوا په معنا د قصر امراضی په معنا د قصر ارادي سر امراضی دلته استوا په سمانه سره ده یا خود ارتفاع په معنا ده یا په معنا د ارتفاع سره ده ثم استوى الى السماء بیا برشو الله پاک ال السماء اسمان تا یا استماع په معنا توجه سره ثم استوى ال السماء به توجه کړه اسمان تا ثم استوى ال السماء بیا راته وکړه قصد وکړه ال السماء ال السماء د اسمان قص اراده یو لیکن کله چې استوا په صفت د الله کې ذکر شي لکه استوا علی العرش مختصر دا چې لفظ استوا دا د متشابهات نه ده که استوا الى السما شي استوا علی العرش دا د متشابهات نه معنی بکیږي لیکن بغیر د بیان د کیفیت نه بغیر د بیان د کیفیت نه بغیر د تمثيل او د تشبیه نه محققین دا سوال دلته درازي چې ثم استوى الى السماء بیا قص اراده وکړه د اسمان نو قص اراده چې د اسمان وکړه نو اسمان مخکې نه وو قص اراده خدا غشي کی نه سمانا برواله مراد دې بر طرف مراد دې بیا اراده او قص اراده وکړه د بر طرف یا سمانا غا ماده د سما مراد د چرستو صورت ها میم سجده کی ذکر وی دخان اول د اسمان په شکل د لوګي منته وخا نو سمانه مراد هغه دخان دی هغه ماده د سما ده نو ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه د اسمان نو فسواه الناس سبع سماوات فسواه الناس بیا برابر کړه په جوړ کړه دا سبا سماواتن دا جوړ معنا وکړه فسوهن په جوړ کړه دا سبا سماواتن هو اسماننا ور تفسیر را دلته په سبع عصر دا بازو چې ویلی چې نه هغه عرش کرسی پکې داخلي اخبر سین فسواهن سبع سماوات پس جوړ کړو دا و اسمانونه پورا لیکن په دې باندې مختلف اشکالات او جوابونه لیکن هغه وخت نشته مختصر دا چې تخلیق د زمکه مخکې ده کدا اسمانونو مخکې ده نو پدې کې مختلف اقوال دي زغه قول محقق پس بلاړ شو چې اول الله پاک زمکه پیدا کړې لکه د حامیم سجده د ترتیب نه چخکا رسول الله پاک اسمان پیدا کړي لیکن د سورۃ النازعات اتشتم آیات ته چلاړ د حامیم سجدی نه هم آیات ځان سره څوک لیکي راړول مشکل دی او د سورۃ النازعات تشتمه ثم بعد ذال اول د اسمان ذکر کړي ثم بعد ذلك دحاها نو ګور دلته خو معلومیږي چې د اسمان تخلیق مکه دی د ازمکه رسو دی داغه مختلف جوابونه چې ثم په معنا د ما وغیرہ لیکن محقق جواب دا دی چې زمکه الله پاک مخه پیدا کړی اسمانونه وروسته پیدا کړی لیکن الله پاک اسمانونه مخه غوړول دي او د غوړول نو وروسته الله پاک زمکه غوړول ده ګور ظاهری دی آیاتونو کې تعارض لیکن زما ستا په ذهن کې تعارض دی دا غنه چې ذات تعارض تساقط زما ستا په ذهن کې د آیاتونو ومنس کې تعارض راغی اصل پاګه کې تعارض نه زما ستا فهم دا سراغ لې ښه وهو بكل شيء عليم دا الله پاک په هر څه منتی دی پوا ګورا اکثر په داسې دلیلونو کې دلایل عقلیو کې آخر کې الله پاک داسې فواصل ذکر کوي ګان کله چې دا خبر ثابت شو چې خالق د هر څه یو الله دی مالک الله دی متصرف الله دی کارساز د جترو الله دی چې خالق الله پاک دی نو عالم په هر څه الله دی او هو بكل شيء عليم خالق دار سي الله پاک هر چیز وجود الله پاک ورکړي الله حاجت روا کارساز دی خالق دی مالک دی د قرنګي الله پاک په هر سمنت عالم سرنګي چې الله پاک په هر سمنت قادر دی د قرنګي الله پاک په هر سمنت عالم دی سرنګي چې د الله پاک د قدرت نه څه شی بهر نشته د قرنګي هیڅ شی د الله د علم نه بهر نه دی نو چې دا خبره ثابته شوه نو راشي او عبدو ربکم بندگی خاص کوي خپل رب لرا یو الله تعالی مدد شوی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ګور دلتا واقعا د استخلاف د آدم علی السلام ذکر کی عظمت ته قران کریم بیان شو مقصد د قران کریم او بود ربکم بیان شو اوس د دې مسلې د خورولو لپاره د نظام د قامای قائم کولو لپاره د الله پاک احکاماتو د نافذ کولو لپاره یو خلیفہ پکار دی مقصد د قران کریم چې د الله پاک اعبدوا ربکم د الله حکمونه منای نو مقصد د قران کریم مقصد د الله چې کوم د الله د احکاماتو د تنفيذ د پاره یو خلیفہ پکار نو الله پاک دلته ذکر د خلیفہ کوي الله پاک آدم علیہ الصلوۃ والسلام د خلافت د پاره په دې ځما کې پیدا کړي هغه واقعا ذکر کړي او د آدم علی صلوات و سلام دا واقعا قران کریم تقریبا شپږو دې ذکر کړي لیکن څنګه چې پدې دلته چې کوم وایس قال ربک لمن جاء فی الارض خلیفہ دا سیبل دی نه ذکر کړي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دا اس خو ظرف ته متعلق واړي شاول الله رحمت الله علیه وی چې د تنبیه د پاره بعضی نه بعضی وای شي از متعلق شته هغه محذوب ته اذكر اذ قال یاد کا نو بیا اعتراض راځي چې اوس کور خو هغه متعدد مفعول به غواړي او از دا خود ظروف نه دی ځکه اذا اذا دا د ظروف نه دی او د کی تعمیم د ظروف زمانیه د زمان د پرم استعمالي کې د مکان د پرم استعمالي کې دیو بل په معنا باندې استعمالي نو هغه اذكر الواقعه اذ قال یاد کیا واقعا دا آدم علی السلام کله چې ویل الله پا کله چې ویل رب ستا اباځي وې د دې متعلق رسول کنه قالو کله چې ملائکه دا خبره کوله اتجعل فی ادا کله کوله دا اذ قال ربک للملائکه ملائکه دا خبره کله کړی دا قالوا تجعل فيها نو الله ذکر کوي و اس قال ربک للملائکه اپو ظروف کې دا تا و سوچته ښه چې عامل مخې رسو کې دي شي کله چې ویل رب ستا چاته للملائکه ټول ملائکه تا د څومره ملائکه او دلته صفت د باره تعالی پر رب سره ذکر کوي چې زکا رب د الله د ملائکه اوم دی کنه په تربیت کې ملائکم الله ته محتاج په وجود کې ملائکم الله ته محتاج سی ورته ویل انی جائل فی الارض یقینا ز جائل فی الارض ز ګرځون کې ما فی الارض پزما کې یا پیدا کون کې ما فی الارض پزماګه کې ز جائل لیکن ګورا بازی دا وی چې الله پاک دا استشارن دا ویلي دي هغه سره مشوره کول د تعلیم الانسان چې سکار کوي نو په مشوره سره الله پاک لیکن اگر چې بده اعتراض دې کنه چې الله پاک غنې نه چا مشورې ته محتاج دی دا الله سو مشیر کې دی نه نه لتعلیم الانسان باز دا جواب کوي نه نه دلته اصل کې الله اخبار ور کوي اس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض انی جائل فی الارض ز جائل ما پیدا کون کې ما ګرځون کې ما پزما کې د الله پاک خبر ور کوي ملائکه تا سرنګ چې یو مشر یو کار کې خپل کشران ته زدا کار کوم نو الله پاک سره جائل سمنا خبر ور کون کې ملائکه تصور کوي خبر ور کوي انی جاهلون فی الارض زه ګرځون کې ما ګور جعل په اوصافو کې استعمالېږي زکه دلته خلقونه وي لیکن بعضی وی چې خلیف او خلیفتن کې فرق دی بعضی خدای هیڅ فرق نشته خلیفہ او خلیفتن پتا سره چې ذکر کیو بغیر د تا وې د خلیف جمع خلفا دا د خلیفتون جمع خلائف دا او قران کریم کې خلائف هم ذکر شوی دي خلفا هم ذکر شوی دي هغه باندې ډېر ټیم لګي وخت لګي دلته خلیفتن معنا څه ده انی جائلن فی الارض خلیفتن یقینا ز ګرځو ما ګرځون کې ما پیدا کون کې ما پزما کې خلیفتن یو خلیفہ ابن جرير وی خلیفتن په معنا د قوم سره دی الله وی زه پیدا کون کې ما پزما کې یو قوم لرا يخلق بعضهم بعضا ادغه قوم اسمي جنس ته په دې کې اول فرچ کوم دی هغه څوک دی آدم علی صلوات و سلام تنفیذ د احکامات شرعیه وبکې بیا د خلیفہ جوړول منګ ته په شریعت کې مخامخ دي کنه د ابو بکر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه زمانہ د عثمان رضی الله عنه خلافت دغه طریقې دا جمهوریت په بګیا سره راغلی دی دا خود اسلام سره متضاد لیکن هر کله چې هر کله حالات مشکل دي نو کوشش به په دغه طریقې سره د خلافت د قائمولو کوي افراد به جوړای نو داسې به جوړای جوړای نو بیا به خلافت قائم وي او د خلیفہ اطلاق اصل اول د خلیفہ اطلاق په آدم علیه السلام تبعا په اولاد منی کی لګه ورستو داوود علیه السلام تعالی انی ایا ګرځي ته په دې ځما کې هغه چا لرا چروانه بکې په دې ځما کې ویس په قدمه او توی به وینو لرا ګور دا د ملائکو اعتراض نه دی دې ته استفسار محضوي زوس مختصر مختصر صرف اجمالا خبره ټول کوم سبق ختمو استفسار محض د من سره استفسار محض سره معنا دا سوال د دود حکمت منی سوال د حکمت ته چې الله پاکه اس حکمت ته د دې قوم د پیدا کولو د دې آدم د پیدا کولو څه حکمت دا سوال په دې دنیا بنا ده نو بیا آیا دوی ګونه سالم الغیب چې دوی د انسان په باره کې مخکې نه دا وایي مې یفسد فی او یسفک الدماء دې ته قیاس قیاس المثل بالمثل وي مخکې په دې سمکه منتی جنات بعد هغه بدا کارونه کول نو کته دا انسانان پیدا کین او هغه بس کوي فسادونه کوي ویني بتوي ښه دویم دا د خلیفتن نه دوی استنباط وکړي چې خلیفہ جوړي فیصله بکې نو فیصله بد چا کوي چې هغه داروانی کوي کنه دا معنی شو او صفق د دماء چې کوم دی وایس کې کو دماء ویني بتوي نا حق دا معنی په غیر الله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك دا واو حالیه کوي او حال دا دی چې منګه تسبیح وي سره د ستاین استانا ونقدس لك او یادو تا په پاکه الله تسبیح او تحمید خو جمن کو کنه یا دې کې اشاره ده چې الله موږ ستار وخت د عبادت که خامخا د استحلاب ضروری وي نو موږ کې دا خلافت دې موږ لرا کړې شي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك یا الله پاک د خلافت څخه ضرورت ته تسبیح خو مونږ وایو کنه د الله صفات ثبوتی هم دي صفات سلبی هم دي نسبه سرا صفات سلبیه او ته اشاره ده صفات سلبیه د آدم علیه الصلاۃ والسلام هغه فوقیت ظاهری چې تاسو خدای و نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک لیکن ګوره د خلافت د پاره علم ورې ضروری دی خلافت بغیر د علم نه نکی چې خلیفین او هغه به عالم وي نو وعلم آدم الاسماء كلها او خود الله پاک آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الاسماء نمونه سره د فائدونا كلها ټول اسماء د اسم جمع ده اسم په مقابله د حرف او د فعل کې مرادي اسم اطلاق په مسما باندې هم کیږي اسم اطلاق په صفت باندې هم کیږي په کونیت باندې هم کیږي او اسم اطلاق په عالم باندې هم کیږي دلته اسمان مسمیات مراد نو اخل الله پاک نمونه اخل الله پاک آدم علیہ الصلات والسلام تا نمونه سره د فیضونا دا ورته ویل چې ګورا دا ونه دا فائدې دا دا دا پلان کې شه دې فائدې دا دا پلان کې شه دې فائدې دا پلان کې ښه نمونه دغه مسمیات او فواید ورته مو خول چې د دې دا اثر دی دا اثر دی دا تعلیمی دا وعلم آدم دا الله پاک په ذریعہ د وحی آدم علیه السلام ته خول یا بازی په فطرت د آدم علیه السلام کې الله دا خبره کوي خدا لیکن غره د الله پاک په ذریعہ د وحی آدم علیه السلام ته دا شذنه خول بیا پیش کړ دغه مسمیات هم ضمیر راجی دی اسماء ته اسماء نه مسمیات مراد دي بیا پیش کړ دغه مسمیات دغه شذنا الملائکه په ملائکه باندې ګور عرض مستلزم د علم نه دی ښه نو که حدیث ته عرض الاعمال وای کړ پیغمبر ته اعمال په حیات کې چې کوم الله پاک پیش کړو نو عارض الاعمال دا معنی چې په تمامو کلیات او جزئیات پیغمبر پوه یا بعد الحیات د عارض الاعمال حدیث باندې خو کلام لیکن عارض مستلزم د څه شي دی د علم نه دی ځکه ثم رزهم للملائکه دلته پیش کړه عارض پیش کړه نو ملائکه ته خدا مسمیات معلوم نه وکړه فقال ام بيوني بي اسماء اولای ویل الله په خبر را کما تا پونمونو د دې شي زونو منته دلته امر له تعجیز ده ام بيوني دلته الله ځان ته پته نه لګي بلکې هغه داغو عجز ظاهري ځه ولس منټو کې رالم ان کنتم صادقین ان کنتم صادقین معنا بدا سی کوي کتا سو ټیک رائے والا یې یا دا ان جزاء محذوب کین کنتم صادقین فم بیونی کتا سو رښتینی یې ټیک رائے والا یې نو بس ما ته خبر را کوي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا هغه ورته سوال پاکی د الله تعالی را لا علم لنا ګور دا مکرم خلق کلام د داسي کلام نه شروع کیږي دلتا ابن جرير قرطبي وي سبحانك وي تنزيها لله من ان يكون احد يعلم الغيب غيره الله پاکا د تانا ماسیو بل سو عالم الغیب نشي سبحانك لا علم لنا زکای لا علم لنا نشته دې علم من لرا الا ما علمتنا مگر دا غشي زنو چې تا من ته خودنه کړی دا الله چې تاسو ویل بس باغې تا موږ له کوم شی علم را کړې ځکه انک انت العلیم الحکیم ځکه چې خاص الله تپوه پار سمنه الحکیم د حکمت والے دا انک انت العالم دا متعلق لا علم لنا سرا الله من سره علم نشي زکه انک انت العالم او الا ما علمتنا انا چې تا موږ ته خود نه کړی دا نو زکه الحکیم ته د پوخ کار والے الله قال یا د مهمبهم بیا اسماءهم اوس دلته الله پاک د آدم علی السلام فضیلت کار کوي ویل الله پاک او ادم ام به او بیان کته تا بیا اسماء نمونه د دې شی زنو نو فلما ام با او بیا اسماء دا تعلیم نو بلکې اظهار د فضیلت آدم علی السلام زکه تعلیم کې خو افاده استفاده مقصود وی او ملائکۃ الرحمن خدا سې ذکرې نه د دوی نه قال لم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض الله ورته ویلای ما تاسو ته نو ویلی یقینا زپوې ما په پټو سيزونو د اسمانونو د زمکه غیب څه ته ویل کی ما غابا عن الخلق لا من الله زپوې ما په پټو سيزونو چې تاسو نه کوم پټ دي د انسانان نه پټ دي دغه ته غیب ویل کی او د دلته وګوره د آدم علیه السلام د اکرام تذکری دی الله کله چې وي من ملائکه تا اسجد لآدم سجده کوي لآدم وي منګه ملائکه تا ټول ملائکه تا وي اسجد لآدم یا بس کیا چې داس غلو ما سبب وو ان شاء الله راسته مې چې اوس غلو پوره دی الله دې خیر دوا وکړه الله پاک دې په موږ رحم کرم وکړي الله دې دا مصیبت د ټول دنیا نه الله دا مصیبت ختم کړي خصوصا د مسلمانانو الله دا ثواب شیخ صاحب دور سي یا الله چې څومره بیماران دي زموږ په دې کور کې یو مریض دی نو چې څومره بیماران دي قاری کفا صاحب زوی دی هسپتال کې داخل دی الله د ټول مریضانو الله ټول صحت کامله عاجله مستمره ورکړي الله د دې مصیبت تکلیف نه الله دا څومره مریضان دی الله ته اخلاص کی الله الله دا مرض خوستا نعمت ته الله د دې منګه الله متحمل نه الله د دې په مقابله کې بل نعمت الله دغه نعمت الله موږ لرا کې چې هغه ته صحت وي یا الله دې تکلیف نه د مریضان الله تخلاص کی الله چې څوک ورسره په تکلیف کې الله تکلیف نه وي خلاص کی